بدان جمله انشائیه آنت دی قائل اسراء پر صدق و کذب صفت نتوان کرد وان برکن قسم از امر ثم ادرب ونهي لا تضرب واستقام ثم لا هل ضرب زيد څنګه ویلې چې مرکب په قسمه د یو مرکب مفید بل مرکب غیر مفید او بیا مرکب مفید چې دی دا دغه دی مرکب مفید ته جمله او کلام ویل کی او جمله په دوه قسمه ده یو جمله خبریه ده او بل جمله انشائیه جمله خبریه تاسو ویل کیږي چې هغه احتمال د څه ده او ده چې تکلیف او جمله شاید ته ویل کیږي چې هغه انشا ویل کیږي ایجاد او معلم یوجد پیدا کول د دې چې لا چې تر اوسه پوری پیدا نه ایجاد معلم یوجد تا انشا ویل کیږي او بیا دا انشاء چې دا جمله انشائیه دا ما تعریف دې چې دې تعریف دا څه جارس چې متصدق تصدق تصدق وکړه صفات توان نه کړ چې قائل اسراء تصدق وکړه صفات توان چې دې وایي چې څنګه دا ویل چې دا صادق دی او نه دا ویل چې دې چې دی او چې په دې باندې بلکې دې کې ایجاد او پیدا کول د هغه شی دي چې لا تر اوسه پورې پیدا لکه اجرب دا معنا اور کا یو سړی تاسو وایي چې اجرب وهلو کته متدانه چې ویل چې رسې رښتیا وایي چې څه درو بلکې ایجاد پیدا کول د هغه کار دی معلم یې چې لا تر اوسه پورې نه دي او جمله انشائیه چې د بیا دا ولس قسمه ده جمله خبره خو په قسمه وه جمله فعلیه او جمله اسمیه بعضو په کې لږ زیات کړي دي جمله شرطیه او جمله ظرفیه د څلور قسم لیکن جمله انشائیه چې ده دا په څو قسمه ده ولس قسمه اول قسم امر امر ثابت کی طلب د فعل د ثانه فاعل د فاعل مخاطب نه طلب الفعل من فاعل المخاطب طلب د فعل دی د فاعل مخاطب لکه اجرف وهلوک او بل نهي نهي لك لا تجرف نهي ثابت کی طلب د فقط الفعل بندول د فعل دی منع فعل دی د فاعل مخاطب نه فاعل مخاطب ته دا خبره کوي چې الکه دا کار مکرو بل قسم د دینه استفهام دی استفهام څه پیل کیږي چې طلب د فهم دا باب استفهام دی باب استفهام کې یو خاصه څه شی دی طلب د ماخذ دی نو دې کې څه طلب د فعل دغه کې طلب د فهم کې دا یعنی هغه متکلم چې هغه علم نه دی حاصل دې طلب د فهم کوي دا هغه مخاطب نه چې هغه ته په هغه مسله باندې علم بل تمنی ده تمنی په معنا د څه سره راځي د غفر راځي ارزو سره راځي یو شی ارزو کول په طریقې د حصول دي ارزو د حصول دي په طریقې د محبت سره چې ته یو شی د حاصلولو ارزو لري خو هغه په طریقې د محبت سره دې ته تمنی ویل کیږي لکه له تزيد حاضر کاش کې دا زه حاضر وای تمنا ساده د سره زه حاضر وای بل ترجی دا ترجی دا ته ویل کیږي چې امید لري امید یو څه ترجی او تمنی کې دا خبره ده چې تمنی کې ارزو دی یو شی په طریقې د تا سره محبت سره او تر دې چې امید شي د عام د هغه په طریقې د محبت سره وی او کا او تمنی کې امکان د متمنا نه دی او په ترجی کې امکان د متمنا وی د کوم شي ته تمنا او ارزو لري هغه ممکن وي او په تمنی کې هغه ممکنه نه بل عقود دي عقود په معنا د هټي سره راځي او اصلاح کې ذکر کې هغه هغه الفاظ چې په وخت د خرید او فروخت کې استعمالي لکه بعت ما واقف خرج کو استبعت وامه استو یا بعت په معنا د خپل خرڅولو سره اشتراک وامه او دا الفاظ هغه وخت چې کله بيع او شراء منافد دي نو هغه وخت دا جمله انشائیه ده او کله چې تل چې دا شونه سامخ کې خرڅ کړي وي او کې دي دا جمله خبرې کوي توجیه د مخاطب ته مخصوصه د مخاطب توجه پر ځان تراړول د مخاطب مخ پر ځان تراړول دا مخاطب خپل ځان ته متوجه کول دې ته چې ویل کېږي لکه ندا او ندا چې دا خبره ده چې کوم ندا راځي حتی څلور خبرې خامخا یو منادي دی یو منادا ده یو حرف ندا ده یو جواب چې دی ندا دا څلور خبرې منادي څه ته ویل کیږي اواز کوم څه ته ویل کیږي منادا څه ته ویل کیږي دا ته اواز وکي حرف ندا د کوم هر خوا چې سره څه وکي او مقصود بالندا یا جواب ندا جواب ندا نه مراد څه ده مقصود بالندا ده چې د کوم مقصد لپاره څه ده اواز کوي دا څلور خبرې فرض دي مثال به څنګه لك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا دي کې یو منادي ده او یو منادا ده یو حرف ندا ده یو څه ده مقصود بالندا یا جواب ندا ده منادي څوک ده یا ابراهيم چې الله ده منادا څوک ده ابراهيم عليه السلام او حرف ندا څه ده یا او مقصود بالندا څه ده قد صدقت الرؤيا تعالی تعالی خپل خوب رښتینی کړ نو منادي الله دی او منادا چې دی متصف او حرف ندا چې دی یا حرف ندا مقصود به ندا څه د پاره ورته आवाज کوي هم فانذر دی هم فانذر دا چې دی مقصود من ندا دی یا یحیی وزل کتابه یا یحیی کې منادي څوک دی الله منادا څه دی یحیی حرف ندا څه دی یا مقصود به ندا یعنی څه د پاره ورته आवाज کیږي جواب هغه جواب ندا نه مراد څه دی مقصود به ندا هغه څه دی خو جل کتاب بل عرض دی عرض دا مر په نرمۍ سره د چانه دی یو شي مطالبه کول یا د یو چانه دی یو شي امید لرل بل د جملې ځای نه چې څه لکه قسم دی او بل چې څه دی تعجب دي ته لکه چې په شي سره اظهار د شي شي لکه تعجب شي په ادراک د امر عاجبون کې او بیا د انسان په نفس کې داغي نتیجه پیدا شي تعجب پیدا شي نو دې ته ورتي تعجب نو دا څلور قسمه افضلس قسمه اقسام چا دي جمله انشائیه بدان اوس په دې باندې جمله انشائیه آنت جمله انشائیه هغه ته ویل کیږي چې قائل استرا بصدق وکذب صفات توان نه کړ چې قائل د دې څخه صدق او کذب سره نشي متصف کولای قائل ته صادق یا کاذب نشي ویلای وان برتر قسمت او دا جمله انشائیه په څو قسم سره ده یو قسم پکې امر دی لکه چې واخلا دې په کې چې واقعي فعل او فاعل واقعي کیږي دې دونه د کډول دا دونه دونه څه نه سمه فاعل په دې کې چې وي والنهي او بل نهي دا کوم لا تجريب لا تجريب هم دونه د دولت نه الکه درځي ساته او لا تجريب دونه د دولت نه دولت نه دولت نه سمانه چې فاعل به زميلي فاعل به چې وي زميلي دا دا وایي چې دولت کې نه هونه لا قدرونه ها نه هونه ده نه دریونه ده چې نه ده دریونه ده دریونه څه معنا فاعل به په ضمیر مستتر واجب استتار وي ولدا تصریف کې فاعل څه شي انت ضمیر په مستتر هغه شي چې ده فاعل واجب الاستتار و استفهام بل استفهام ده لکه هل ضرب زیدون هل حرف څه ده استفهام نور څه نور څه نه ده خلاص سره تم ترکیب چې واقع کی فعل فاعل وندا لك يا الله يا شي شي لك ندا او الله شي شي لك ان هذا دا د شي يا حرف ندا په مقام دا ادعو ادعو فعل فاعل او الله ور لپاره شي جواب شي فعل سره فاعل سره مفعول لا فعل يا ندا وعرض بل شي عرض لك الا تنزل بنا فتصيب خيرا الا تنزل بنا فتصيب في سره الا الا بتي سي حرف تنزيل بتي تنزيل بتي سي خير انت زمير پکې مستتر هغه بچی چې شي فاعل او بنا بچی چې چلکا جار مجرور دا مو متعلق چې ترچا پوری دا فا بعاطفه سي ها جواب عرض او تصدیق فعل ده انت ضمیر پکې مستتر ده فاعل خیرن به دې د فارسی کې شي مفعول به ځکه یو د غراضي یو احتمال دفاع عاطفه شي نعت د جملې خبري براتي په تابع جملې انشائیه باندې دا جمله خبري ده او الا تنزيل د چې د جمله انشائیه ده حتی د جملې خبري په جملې انشائیه باندې جائز ده نو دی وجنه په بعض خلک په دې باندې چې چې کوي يكون بدا فعل شي څه څه لکه دا فعل ناقصون بسي دا من قد اجرا جار مجرور په اعتبار د متعلق سره به خبر مقدم شي او نزولون به د شي شي اسم مؤخر شي فيكون اصابه خير مني یا دا يكون فعل د افعال ناقصون اصابه مضاف او خير د شي شي مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه نه دا به اسم شي دا ظرف مستقر متعلق تر اقسمو پورې اقسمو فعل انت ضمیر پکې مستقر دي شه ده فاعل او دا والله هیڅ څه ګرځي متعلق بیا دا فعل سره فاعل سره متعلق نه دا جواب جمله قسمیه لا ملکی شي چې تاکي دا لا اضربن دا اضربن فعل فاعل او زیدل شي شي کیږي فعل سره فاعل جمله فعلیه دا ملکی شي واقع دي جواب قسمیه او بل جمله تعجب لکه ما احسنه واحسن به ما احسنه په دې په باندې دا ما احسنه کې په دې په باندې د کې دوه ترکیبونه دي یو ترکیب په د صفه دی چې دا ما په معنا د څه سره اخلي شیء سره په معنا د څه سره اخلي دا شیون نکیره ده دا تنوین چې راغله د دې سره په واجب سره تخصیص پکې پیدا کړي دا تنوین د تعظیم لپاره کړي نو شیء عظیم سره چې ما په معنا سره شیء عظیم نو دا شیء موصوف او عظیم به چې شي صفات موصوف سره صفات دا به څه واقع شي دا موصوف سره صفات دا به مبتدا واقع شي او احسنه احسنه به څه چې په زمين مستقره غي فاعل او هو به مفعول شي یا به داسې شي واقع شي لکه خبر وکړي واحسن به واحسن به کې دا احسن د پوجي په معنی د فعل تعجب ده لیکن دا په معنا د ماضی سره خپل حسنه سره او با زائده ده او دا هی به څه شي چې په دې باندې دا با فاعل شي د چا لپاره دا حسنه لپاره دا به اصل کې احسن په معنا د حسن او زیدون ډیر خیسته سوی دی چې شي لکه دا زیت چې په تعجب کې شي نو دا لس قسم هغه دي چې دا د اقسام د جملې صحیح دي فصل بدن کې مرکب غیر مفید انس چې چون قائل بر ان سکوت کړت سامع را خبر یا طلب حاصل مشوه او سفر د مرکب مفید اقسام بیان کړ وخت مرکب څه کوي غیر مفید مرکب غیر مفید دي ته ویل کیږي چې الک قائل قول کی مخاطب ته نه خبر حاصل شي او نه پاغي سره شي شي طلب حاصل شي مثال په تور باندې یو سړی وای غلام زیدین اوس غلام زیدین وایا غلام د زید څه تلې کړل غلام د زید او د زید څه کار کړل دی هیڅ پته نه لګي چې څه تل کړی دی والي کړی دی راغله دی کله دی نو دا مخاطب ته څه پیدا ساما مخاطب غیر مفید هغه ویل کیږي چې قائل قول کوي مخاطب په باغی سره فائدہ ساما حاصل نه او دا مرکبی غیر مفید په درې قسم دی مرکب اضافي دی مرکب بنایی دی او مرکب منع مرکب اضافي دی ته ویل کیږي چې دا متشی دا دغه مرکب په ترکیب کې مضاف او مضاف الیه مضاف مضاف الیه مضاف ته ویل کیږي چې د کوم شي نسبت ته کوي او چې تاسو د یو شي نسبت کړل شوی هغه ته چې ویل کیږي اوس بولا منصوب دی یو منصوب یو منصوب الیه منصوب ته مضاف ویل کیږي منصوب الیه ته چې ویل کیږي مضاف الیه غلام زیدین دی چې په دې باندې غلام نسبت تاسو سره دلکا زیتن غلام مضاف ته او زیتی ته دلکا مضاف الیه دی او مضاف الیه همیشه لپاره مجرور دی یا عام د تدادری په تفریح سره یا په فتحې سره او په درې په سره لکه الکه پیاس او دا مضاف مضاف الیه به موږ څنګه پیژنو الکه د مضاف مضاف الیه خپل علامات دي علامات النحویه کې تاسو ګوري تقریبا د هغه د پاره دا شل درې دیش علامات بیان کړي دي د لپاره چې دا مضاف داخله هبه موږ څنګه پیژنو یو علامه دا ده چې دوه اسمونه راسي او په اول اسم باندې الف لام وي او په دویم اسم باندې الف لام نه وي نو دا په ترکیب کې څه واقع کیږي لك رب العالمين ربنا مضاف تا الف لام نستا او په العالمین باندې الف لام ستانو دا ترکیب څه واخی مضاف مضاف ریاض الصالحین کتاب الصلات کتاب الزکات کتاب الحج دا کتاب باندې الف لام نستا او د الحج دی غیر باندې الف لام نستا دا په ترکیب څه واخی مضاف مضاف دویمه خبره ده دویمه نه کېدل چې کله یو اسم راځي او د اسم نه وروسته متصل ضمیر راځي اول اسم دی او د اسم په متصل څه راځي ضمیر راځي نو دا به ټول عمر د فار په خپل منځ کې څه واقع کیږي مضاف مضاف نه واقع لکه قلوبهم على قلوب قلوب اسم دی متصل متصل څه راغله ضمیر راغله دا په ترکیب کې څه مضاف مضاف نه ابصارهم سمعهم فلاتهم ربكم وليه نبيه رسوله نو اصحابه نو دا ټول په ترکیب کې چې واقع کیږي دا په ځکه نه کیږي دا شانته ا دوا درې سونه راځي اول دوه اسمو باندې الف لام نشته دی او په درې اسم باندې الف لام شته نو دا په ترکیب کې چې واقع کیږي مضاف او مضاف الیه واقع لکه من ورق الجنه النعيم دا ورق دا مسم دی جنت مسم دی النعيم مسم دی اول اسمونه باندې الاسلام نشته او په درې مسم باندې الاسلام تا نو ورق مضاف دی جنت تا جنت مضاف دی چاته نعيم ته بیا په دغه د قران مضاف له یو د بل لپاره وتی یا مظهر کلمات الله دا دا مظهر باندې ملي دې اسمونه دي الف لام نو کلمات باندې نو الله باندې راغله مظهر مضاف کلمات تا کلمات مضاف چاته الله تا دا شانته درې اسمونه راشي او کافي ضمیر دغه شان ته غسل یدیه غسل باندې اسلام نشته یاد باندې اسلام نشته باندې بیا ضمیر هغه په دریم ځای کې مدام په ترکیب کې مضاف مضاف نه یو څلور اسمونه اول درې اسمونه باندې اسلام نه او په څلورم اسم باندې چې چاري الاسلام راځي مدام په ترکیب کې څه واقع کیږي مضاف مضاف نه واقع کیږي لکه حمامه زرع او متجلد الاستعي اې د شکلنې ځمکې کونترې ته आवाज وکړ اوس دلته دا خبره ده حمامه تجرعه او متجندلې حمامه دا یو سم دی جرعه بل سم دی او ما بل سم دی او جندل دا سم دا درې اول باندې الف لام وتا او په څلورم باندې الف لام راغلی نو دا ترکیب څه واقعي دا رکا پنځه اسمونه راځي اول څلور اسمو باندې الف لام نه یو پنځم اسم باندې الف کې څه ویل کا الف لام نو بیا دا څه واقع کیږي دا په خپل کې مضاف ځای لکه منستا عراج افکار افکار متفکرین بل توجیه کوي عبارت ده نو منستا دې باندې اسم د الف لام نشته عراج هغه اسم د الف لام په نسبت دی منصه سټیج ته ویل کیږي آرایش ناویګان ته ویل کیږي افکار الافکار هغه تا باکرا فکرونه د متفکرین افکار اسم د باغی باندې الف لام نه تاسو ابکار او افکار نو آرایش یو منصه منصه یو آرایش وا افکار درې افکار د سرور المتفکرین باندې الف لام راغلي لکه جميع مدة انقطاع رؤيته جميع اسم د الاسلام کې نشته مدعي اسم د الاسلام نشته انقطاع اسم د الاسلام کې نشته رؤيت اسم د الاسلام کې په کوم ځای کې یا زمين دراغله نو جميع مضاف او مدته مدي مضاف انقطاع تا انقطاع مضاف تا رؤيت دارنګه استشاري نه مخکې بغیر د الاسلام نه اسم راځي نو بیا دا اشاره مضاف او بیا د مابات اسم چې الاسلام ولا د اسم دا د مابات اسم چې کوم یو اسم راغلی دی اشاره نه مخکې کې بغیر د یو اسم د الاسلام نه راځي او بیا وروسته د اسم اشاره راځي دا مخکې اسم مضاف دی د اسم اشاره چې واقعي کې راځه مضاف الله واقعي لك اللهم رب هذه الدعوه التامه دا رب دا الف لام په لسا دی باجه باندې لسا هاذا او پکې راغلي تجي مضاف دی باجه تا دی باجه مضاف چاته الک هاذا دارن کا د اسم موصول نه بغیر بغیر د الف لام نه کوم د د اسم موصول نه مخکې بغیر د الف لام نه کوم اسم راځي نو دا اسم مضاف او دا اسم موصول او مضاف الیه واقع کیږي لکه سبحان الذي اسرا بعبده سبحان دا یو اسم دی او دغه نه مخکې راغلی دی د اسم موصول نه مخکې دا سبحان مضاف او الذي دا اسم موصول چې کې سره د خلنه دا چې واقع کیږي مضاف الیه واقع کیږي یا دوی اسمونه راځي د اسم موصول نه مخکې بغیر د الف لام نه دا ټول اسمونه مضاف او دا اسم موصول مضاف الیه واقع کیږي لکه مثل ایام مثل ایام الذين خلو من قبلكم مثل مضاف د ساته ایام ته ایام مضاف د ساته الذي نمنا مخ یو اسم راځي په دې پرې باندې او دا اسم بغیر د الکلام د الکلام چې سره یې کنه دا معرب بلا مضاف نشي واقع کېدل نو د نوم نمخ یو اسم بغیر د الکلام نه راځي دا مضاف مضاف لکه کتاب الله یا رب موسی و هارون او دا موسی نوم دی کنه مخکې ته یو اسم راغله بغیر د الف لام نه رب کو دا مضاف مضاف الیه واسیږي دا رنګه ومن قوم موسی قوم یو اسم دی بغیر د الف لام نه او موسی نوم دی نو د دې نوم نه مخکې بغیر د الف لام نه اسم راغی نو قوم مضاف او موسی چې واقع کیږي مضاف الیه واقع غلام زیدین واخلا کتاب خالدین واخلا آل فرعون واخلا دا رنګ ته دوه نومونه دوه اسمونه د نوم نه مخکې بغیر د الف لام نه راځي دا هم مضاف مضاف الیه واقع کی لکه خلف رسول الله ګوره الله نوم دی مخکې څنګه یو اسم رسول یا غنه مخکې خلف وړه بغیر د الف لام نه دی خلف مضاف دی رسول ته رسول مضاف دی تا تا درې نومونه راځي هم دغه مسله ده دا شان تدریو نه واخلا دا لس پوری چې کوم عدد دی واحد دا ثلاثه اربعه خمسه سته سبع دا ترتیبونه په دا ثلاثه مضاف او ما بعد کې څه درکا مضاف نه ثلاثه مئتين ثلاثه الفين ثلاثه مضاف ثلاثه اربع مئتين خمسه مئتين سبع مئتين دا ټول دا مضاف او ما بعد کې څه درکا مضاف نه سبع ايام مئة عام الف سنه تسمون دا اصول کې دا اکثر مضافه کیږي اصول لکه نسب د اصول ته ربع د اصول ته خمس دا اکثر اوقات کې دا مضاف واقع کیږي او ما بعد دې چې بیا لکه مضاف له خو شرط دا چې پرې اصول باندې الاصل د سنې بس بغیر د اسلامي اصول ربع خمس او دا شانته هغه الفاظ چې اکثر مضاف اخی کلو دا بازو دا فوقو دا تحتو دا دا اکثر چرته راځي دا په ترتیب کې چې دا اکثر دا چې واقع کیږي مضاف دا شانته دا ایبن لفظ نه دی چې دا چې کلمه د دوه علامانو په منځ کې واقع کیږي ایبن لکه زید ابن عمرو دا چې کله دا ایبن لفظ د ما قبل نوم د فار صفت دی او ما بعد ته مضاف دی زید ابن عمرو دا زید دا ابن د زید د فار کې دی صفت او د عمر د فار کې دی مضاف ابن مضاف او عمرو نه کې دی لکه مضاف دی او دا شانته ما او امنا بغیر د الف لام نه کوم اسم راځي دا مضاف مضاف لګي لکه جزاء من يفعل جزاء د تمن نمخ کې جزاء راغلی ده نو دا جزاء مضاف ته د من کیسه واقع شوی ده دا مضاف نه دی واقع شوی ده جزاء او من تذکر دا شان دا رنګ عادت نمخ کې یو اسم بغیر د الف لام نه راځي نو دا په خپل منځونو کې کیسه واقع کی مضاف او لکه تربص اربعه تربص اربعه اربعه اشهر وذكر عادت ته کیسه ده اربعه ده د دې نمخ کې یو اسم بغیر د الف لام چې تربص ده نو دا کیسه ده لکه دا تربص مضاف ارباته مضاف الیه او فاطعام 60 مسکینا دا 60 یو عدد دغه نمک یو اسم راغلی چې اطعام دی اطعام مضاف 60 دی چې څه دی مضاف الیه او وګي یو حرف ذکر کې او د حرف لفظ مراد دی او د دې حرف نه مخکې یو اسم بغیر د الف لام نه راځي نو دا په ترکیب کې مضاف مضاف الیه وکی لکه خبر ان خبرو ان دا اننا قل اننا نه مراد ان لفظ مراد او د دې نه مخکې یو اسم راغلی خبر دا خبر مضاف او ان چې ورته شوی دی مضاف الیه ورته شوی دی یا اسم ان اسم مضاف دا ان چې ورته شوی دی مضاف الیه ورته شوی دی حصول ا على حصول با نو دا انا مخکې حصول راغلی دی حصول مضاف ای چې کیږي على حصول با حصول مضاف او بیت کې واقع شوی دی لکه مضاف او دا شرطه دی وای چې فعل ته ذکر کې دوه اسمونه مخکې راځي درې اسمونه چې مخکې بغیر د الف لام راځي او بیا وروسته حرف کې راځي او حرف لفظ ته مراد شنو بیا دا مسله بل هغه صورت کې چې ته فعل ذکر کې یا جمله ذکر کې او ستا مراد لفظ د فعل یا لفظ د جمله وي او دا غي نه مخکې یو اسم بغیر د الف لام راځي نو دوم علاقه څه دی دغه دی مضاف لك باب علمت واحنا باب هذا من باب علمت دا باب مضاف د الف کې څه څه ده مضاف دا شان په د کلون مخکې بغیر د اسلام نه یو اسم راځي نو دا عام طور مضاف مضاف نه یوتی لکه فتحنا عليهم ابواب كل شيء او کلی نه مخکې ابواب راغلي او بغیر ذلک ان ابواب مضاف ته کلی دا مضاف نه دي یا صدقه کل او من ذل کل ذل کل شیء او دا څنګه په بعض مقاماتو کې دا اننا مخکې بغیر د الف لام نه کوم اسم راشي نو دا ان سره د اسمو د خبرنا دا بیا په تاوی د مفسر د مقابل ما قبل تفسیر لکه په تخویلی ان هذا کتابه ان کتاب ان کتابه هذا دا ان سر دې کوم خبره دا مضاف له تحلیل چې واقع شوه دې مضاف دا شانته دا ان مخکې بغیر د الف لام نه کوم اسم راځي نو ان سره د فعل دا په تعویل د مصدر سره د معقب د فارغ چې واقع کیږي مضاف له من بعد ان اذكركم اي من بعد ذكركم لكنا دا ذکر کوم دا مضاف له دې او بعدي کې چې واقع شوه دې مضاف نو الکه دا هغه علامات د چا دي مضاف الیه وای الکه دا بیان تور باندې څه اردو کې دا خبره ده د تاسو دلته چې مضاف او مضاف الیه کې لا ترجمه کې په کنه او اول ترجمه د مضاف الیه کې لکه غلام او زیتون کې موږ وایو د زیت کې غلام خصوص هم دا چې د غلام زیت کنه غلام د زید راځي کنه غلام د زید چې په مهارت ترجمه کوي نو د زید څه دی دا دغه مشکوکی دی دا مضاف الیه مقدم شي په مضاف او په پښتو کې عام طور باندې د مضاف او مضاف الیه څنګه ترجمه کوي نو دا ټکی راځي دا دا لنه غلام زید د زید غلام چې په دې باندې دا یا دې دا الفاظ میدان کې مرکب غیر مفیدان هغه څه ویل کېږي چې قائل بران سکوتونه کې قائل پاګې باندې سکوت کې سامع ته یا خبر یا طلب حاصل نشو وان برتی قسمت هغه په درې قسمه ده اول مرکب اضافي